اے مومنانو چې داود ایمان کوي نو آداب بخبلوي مورځي کورونو ته سیوا د کورونو تاسو نه حتا تستأنف تستأنسو حتا تستأذنو تر دې پورې چې تاسو اجازه وغواړي حتا تستأنسو ته تاسو اړي سره ځان مانوس کوي چې فلانه ما آدیشم کنه او کله چې ور کولاو شو زین وتسلموا علی الیا سلام کوي تاسو په اهل دغه بیوت باندې اوسیدونکو دغه بیوت باندې صحابه سره السلام علیکم ادخلوا الله تاسو ان شاء الله راشي یو ځل صحابي ته نبی رسول الله والسلام چې دن هغه نو راغله دیو جواب نه ورکړي چې یې مکنه دا دعای بار بار راکول چې دې څنګه دعا راځي چې دن دارته خدای دې ژوندای لاره که تم را شر زما څه کومه دا خو دا جن خو تیری یو نه امر دې چې وعلیکم السلام دوړو تر خو ته جون دی لګي اوس ته خدام له بیت السلام نه دا څنګه چللې پیدا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم سلام وای په خپل هم جن سبانی او دا سلام په خپل ځانونو دی کله چې تاسو ته سلام وکړئ شي په سلام کولو سره فحیو باحسن منا تاسو جواب د سلام ورکړي په غوړه سره د دینه او دعا یا کم اس کم دا واپس کړي معنا ورته شي یو د شیل قران معنا د قربان هغه په خپل ځای کوا اذا حییتم بتحیه کله چې تاسو جندي کړی شي په یو خاص قسم جندي کولو سره تا ته استاد مسأله توحید کړلا فحیو بیاثر من تاسو لس ته کړل تاسو شلو تو گئی شلو ته کړل نو صلیح تو گئی شلو ته کړل نو زور تو گئی او ردوها کم اس کم کم اس کم دور هو گئی چې استاد سمرکار کړل نو سمرکار تو کا او دوستانو دلته په بل معنا باندې شیخ القران خو شیخ القران نه پر ادب کړ دې نو شیخ ته کوم راکې لګا ولا چې چې عبد الله موري او یې کړو لیکن دا یاد ساته دا بل معنا بالکل ټیک دا رب تم شته جوار القران مو وې فتح الرحمن مراغسته مخکې مسأله د جهاد دا هغه چرال سلام یو کو نو تاسو به هغه السلام علیکم نو ته وعلیکم السلام ورحمت الله چاوی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ رب شته نشته شته نشته جواهر القرآن بو ګوري شیخ القرآن د پندای رب ذکر کړ دا باندې بالکل ټیک ده هغه مشایخ ته وقفل د سوي نه وو په تبع د سره دونه مکوها تا تمام راو کو ده نه طریقه مې راو کو خبره پیږي نه پیږي وسط قال سلام دا غي جمله فعلیه وا دا جمله اسمیه دلالت کی په دوام په استمرار اذا حییتم بتحیه النفعی یا افضل منا پڑھی بھائی دا حدیث په دو سوا یو لسمه صفحه کې تیر شوی دی معنی شي سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف پڑھیے پڑھیے چې جوړې کوي طالب په ازا دغه دې په دې خبره کې استادان دي او ورزشه باندې نه ځل کړو کا دې کې دې ته اشاره ده چې مونږ او تا اولاد د آدم علی السلام له طریقو اولاد سره بکار دي چې تعلم او تعلیم او تعلم کې ذکر کړه کوي د دې نکما اول په دې باندې چې بنا لګولې دې پڑھی وایي وعن ابي عماره عماره البراء بن عازب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف سبحان الله مون ته نبی اسلام حکم کړی په وو کارونو یو پکې د مریض تاسو بل د جنازو سره تل بل د امترشي والا جواب او پرنګي والا اول والا پر ضعیف د کمزوري امداد کول او عون المظلوم د مظلوم سره مرسته کول او افشاء السلام ربط امدادي و ابرار المقسم چا چې قسم کو نه په قسم کې بری کول پېنه شو دا حدیث موي مدرسې ته تلو د شاعر ولې چې والد چې د خدای نه حسابي قسم دې کړم ویل شي الا ما یې پس هغه عمل کو لکه یا بچی کی یا وروړه ربوت له وروړه یا نو بچی اوس نیر دی خو ما دا و ابرار المقسمی قسم والا په قسم کې بری کول دا چې دې نو دا د دې مونږ ته نبی اسلام حکم کړ دې چې قسم والا په قسم او قسم دې خو دې ورانه چې بچی ورسره کی هوڅ کا دې د تر قسم دې کس کمه الکه دې په قسم کې بری کې راځه کې دوست و ابرار المقسمی هو گیا کون گیا هو گیا پڑھیے دا حدیث په یو تل پنځه په لسمه کې تیر شوی دی مړنې شه البته وایي دی مرګ ورته ورته وامبکی توجه وکړه کابل ګام شیخ ته وی رحمه الله وی جنت د خرګنو ځای نه دی چې ار سره یو ته ورځي وی تش په دې موږ قسم په خدای کرن جنت ته لړ شي وی په موږ نه جنت په موږ په روزه او په حج او په زکات ته وای قانون مسله دې نه منلي او دای ته شرک نه وی جنت نه او تر ځلې پرېدم وته ما ته چې الله وی پرېدم ته نه نه نه نه ما پرېدم جنت ته داخليدل په ایمان کیږي ایمان چې دی نو هغه په کمال ایمان په تحابب راځي او تحابب په سلام راځي نو دخول جنت ته په سلام راځي نو افش السلام سلام خور الواری پڑھی گئی ہاں او خوراکونه چې دین او کوي په خلکو باندې ماشاءالله وصل الارحام خپل ولای چې دین هغه یو ځای کوي سوشل وصلو باللیل والناس نیام د شپې منځونه کوي حال دا چې خلک ودی او ته چې دنو تاجد دولاري نو دا چار چې د کرالو نو پانچ خو پانچ دیتا دخول الجنت بسلام هغه د صحابي زویم دی نو فیغدو معه الى السوق زبد عبد الله بن عمر سره بازار ته سهار وخت تلم قال طفيل وي وي فاذا غدونا الى السوق کله به چې موږ بازار ته سهار وخت تلو لم يمر عبد الله على ثقاف نبه تیرې ده عبد الله بن عمر په کباړي زما پښتو معنا سکار چې دا لاندې باندې شنو نه اخلي پاتې را پاتې کباړي وته چې په کباړي وته ولا صاحب بيعه چا بغوا غرسوله ولا مسكين مرغ ولا احد ان چا باندې باندې الا سلم عليه السلام عليه السلام عليه السلام عليه السلام عليه لپړو دا مړې وته تابي خېټو اخیر یې د جنو ګپ نو خپل نس کې ګپ او شپ نو یا با بطن وکانت قصین ذا بطن وتوی انما نغدو من اجل السلام نو چې دا سحر زو د سلام د پاره زو فنسلم علی من لقینا نو چې چا سره ملایو سلام به کو الله او اجر راکړي چا چیرې الګریش کا وی چې حدیث پاک کې راځي چې ابغض البلاد الى الله تعالی اسواق او احب البلاد الى الله مساجدها دوستانو دا ترغیب دې مساجد ته او دا نفرت پیدا کول دي د بازارونو نه خو به د مقصد نه چې سروي مقصد باندې ته بازار ته دین ابغض بلاد نه دی خپل ضرورت نه دی ما له هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق دا اشکال به نه کو دا مقصد باندې دی ورته چې سلامونه وګورل ته کسان ګندي چې سلامونه په حکم چې سلام دا د خپل یو فعل او عمل او د بدا کار دی نبی اسلامي چې سلم علی من عرفت او لم تعرف ما دا ته خپل شکر دی سړی پیژني سړی نه پیژني دې په دین باندې ته چیرې دا خدام راضي کستا فکری چې سهار املی ولا ملګری وي دوستا وي سهار کې څوک جمعه ته دې د سره چا جوړ نه د رحمان جان او څوک چې بازار ته چا جوړ نه شیطان زما خو سهار اول مستتق دار بارا بازار دې بازار اول سهار وختي دا به تاسو نه نه نه هغه به څه ګوري الګ هیڅ ضرورت نشته مقصد دې نشته اسی دی بازار کې هي لګي نو سهار وختي دی او د ټول نه اخر کې چې نه را پاسي هغه اړي ترې کې سره دک دی او چې نو چې له وو چې له شو کنه پړی وای پړی پړی مخکې وای پړی اچھا دا خو سلام چې طریقه د سلام مسنګ گئی پړی يستحب ان يقول المبتدئ بالسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ٹھیک ده وای فياتي بضمير الجمع وان كان المسلم عليه واحده کيو تر سلام السلام عليكم جی وی ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې هاذا جبريل جبريل راغله او نبی اسلام دې دو او دې نه دې یقرأ عليك السلام په تابان سلام لدی قالت قلت وعليه السلام ورحمت الله وبرکاته الکه چر د سر سره رساله را لګل نو ملونه نه دله ملونه کما لکه دا تر زمانہ په کې چې سره شنو زړه صحیح شي لکه د د څه خوان دې نه دی وباسلې دی وی چې عقیده مې د قران په نظریه ده کنه دا چې شي عقیده مې چې عقیده چې مې دا مې سار جوړ کو بیا راځه خا دا اوس وورن بیا اوسه دی چې عقیده مې د قران په نظریه دا جوړ که هر څومره باطل شي پروا نشتا چې قائل د شرک الله چې قائل می ا چې قائل می عائشه او ابن عباس دي دا د څه پکار ده چې قائل په عائشه ابن عباس دی بدعتيان کې بدعتيان کمه منکر شي پروا نشته قرطبی دو حیاتین کې بدعتيان قرطبی ابن کثیر چې را سره دی نام نهاد دیوبندیان کو یو قصل شي پروا نشته او رهبر دا لیک دا د خدا دوله چې رهبر می د قائد ابو الیمان بدعتيان قسم کارګل شي نو پروا نشته نو دا د عائشه رضی الله تعالی عنها مسلک نو تاسو دا ورس افرا صدر سی لیکلی دي وی بالکل عائشه د سماع موتا منکر ده وی مونږ د عائشه کریمه نه ویل مونږ محمد رسول الله کریمه ویل خدای رسول الله کریمه په خپل ګناګار نه کړی سیرت عائشه د سید سلیمان نبی سے به وګوري هغه کې لیکلي دي چې د عائشه رضی الله تعالی عنها مسلک هغه د قرآن د چې مړی نوري او آیاتونه دغه لپاره دلیل دي خبره نه وراله کنه وایي کې دا راوباس بګي سید سلیمان نبی سے بر عنوان چې راواله شته ما صفحه سمای کې صفحه عنوان چې راواله په عرب لیکري دی انکار د سمای مطالعه عائشی دا عنوان دی جګه تل شاده کې وره پڑھیے بھائی جبريل عليه السلام ته سلام وي او موږ د عائشې کلمه نه دی ویلي موږ محمد رسول الله کلمه ولې محمد رسول الله بل کلمه ولا عائشې بل کلمه اصل وای خطا ده ها نو دا الله چې هغه طرف ته په سلام ګرځي السلام علیکم وعلیکم السلام ورګه سمراله پیسې کنه اصل ته په خپل سلام نه دي هاذا محمول علی انه صلی الله علیه وسلم جمع بین اللفظ والاشاره نبی اسلام په لفظ او په اشاره باندې سلام کړو او یؤیدو ان فی روایت ابي داود فسلم علینا السلام علیکم او ور ان الى ربنا لمنقلبون ته سوچ کاو تکبر مکو وی چرنا ټی بیا ټی پونه چې په ځان ته لګولې دي او یو بل نو تپ کې مشته اغا دادا چې ته خو رواني په سفر باندې کجا مې روي اسلام آباد مې روي لاهور مې روي اچھا دا هم یو سفر دی لیکن د دې سفر نه یو بل سفر معلوم کا چې اورز به داسې رواني چې د دنیا نه به آخرت ته سفر وږي وا ان الى ربنا لمنقلبون دا دې ته اشاره ده چې د دنیا د سفر نه آخرت تم سفر روان دي لکه دلته چې د سفر وصل کړي نه خپل مقصود ته کوي دستا مقصود آخرت ته اغه لتیارې وکا او بیا کنه نو وعلیکم السلام ورحمت الله دا الله دې لپاره چې ما جواب واغستو او ما سلام وکړو اسنه چې تر سره بغض پیدا شي او نور به سلام به دې نه په خپل باندې خو هغه چې ګرسی نه دا په دې دې دلته نبی رسول الله سلام دی خو نبی اسلام روان نو هغه ته نبی اسلام سلام کوو اول دی به چې تدریج مونږ ته کېږي راځي نه کوي نبی حبیب الله چې کوي السلام علیکم و علیکم السلام او بیا دا نبی اسلام نه راځي بیا کوم ځای کې سلام مکروه دی هغه علماء ذکر کړی دی فقها ها باب استحباب اعاده السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بان څنګه باب د بیان د مستحب والی د واپس کولو سلام کې پاوا چا چې لقای مقرر کی باب بار بار ملاقات کی بان دخلفم وخرجا صلاته انه جاء فصلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فانك لم فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي حتى فعل ذلك ثلاث مرات بار بار وته نبی صلی الله علیه وسلم کو جمعه ده کوله به ورشه مو جوړ کو مخکې ته خبره کړو ها وای ها او دې کې داشته دی وکیل حدیث مشروعیت السلام علی من فی المسجد هذه کې ناکت ناکت کې محشی محشی مو وای محشی غلط محشی کې دی چې په دې کې دا دلیل دی چې په جمعات کې سلام اچول دا جایز دی ځینې علما په نه دي قائل ځکه جمعات کې بچی نه وسړی یا با ذکر کوي او یا بچی نه غلی نه چې غلی نه چې پاسه ته سره موږ او ذکر کوي مصری دا خپل ذکر کوي یا سلام نه کوي دا غلی عبادت نه ته خبرې د دنیا کوي یا بغلی کې یا به ذکر د الله کوي خبرې اړي کوي شاپور شهر رحم الله نو ایبو دا فرمایي دا رواني ده چې پړې وي کله چې ملاو شي او تن تاسو کې د خپلو سره پر سلم علی فاغد السلام کی فان حالت بینهما شجره کپمیس کې چې دن اغا اونرالا او جدار یا دیوال او حجر ثم لقيو بیت ملاو نو فصل فلسلم علی سلام توږي د سلام د الله په سینه باندې نشته بای فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله پړی پړی شبا باب سلام الرجل على جنب باب دې په بیان د سلام د سړي کې په خپل میډم والمرأتي عالم محارمه او دارنګ په هغه خزه باندې چې هغه د ضد محارم نه وعلى اجنبيه واجنبيات خلا يخاف الفتنه بهن تو اج دې دیو په اگر دا رسول کو سلام ربي بار وای وسلامهن بهذا الشرط کار دراله وګوري دا په دې شرط باندې الکه کته زما ډرایور نه دا نیا دا هغه کته ناس کی مدرسې نه کوزي کته یو بای دا هغه باندې زم خاص سلام کېدو کې السلام علیکم دور دعاګانې شوې ته کې بډې به تاسو دې الله چې دو سلام وته کې په دعاګانو شروع شي الله دې جنتی کا الله دې دې کا زمانہ چینی کې جوړیږي او داسې غوړ داسې خپل سونو لګي سم چې کندر ملي کنه داغي دا بیخونه فتطرحه فی القدر دا په کفای کې واچو وتکرکر وتکرکر حبات من شعير او دی به د اوربشو چې دنو دانی به اړکړي فاذا صلينا الجمعه نو چې جمعې منځ کو ور صرفنا نو نسلم عليها هم به السلام علیکم وړي فتقدمه لنا نبی متعال وارا کړلا وې زه نبی اسلام ته رالم په فتح مکی پر رب باندې نبی اسلام غسل کاو ماشاء الله جهاد کړ دې مکه فتح کړ دا غسل کاو وفاطمه تستره بالثوب فاطمه رضی الله تعالی عنها ته جوړ دا کپڑا ته نیولې دا دا خو نه وکنه غسل خانه خو نه وی فسلمت ما سلام کو نو وذکرت الحديث پورا حدیث بیا ذکر کو مسلم شریف کې وتل شي کته بیا راځي نو نبی اسلام دا سوق تی اسلام چوکو ما دا غیرت او فاطمه ودا ام هانه دا کوم بنت ابي طالب وی مرحبا به ام هانی فلما فرغ من غسل لاندې شته چې کله فارغ شنه قام فصلى ثمانيه رکعات نبی اسلام اتر رکعات وکړو ملتحقا فی ثوب واحد یو جامع چولې وا یخنی دې چولې وا څنګه چلو جامع چولې مونږ وکاو فلما صرفت قلت یا رسول الله زعم ابن امي ازما د مور زوی نه دی زعم ابن امي چې علي ابن طالب دی انه قاتل رجلا اجرتو هغه ما ته و چې ستا خاوند پرې دم نه وژنه کافر او ایمان نور اورې د امهانه خاونو هوبیره ابن عمر ها دې د فتح مکی پرز مسلمان شوی دی د دې خاوند دی په دغه وخت اسلام چې نه نه دراوړي وی ما ته وی چې دې زوج نه فقال رسول الله قد اجرنا من اجرت يا امهانه امهانه تاسو تعالی امر ورکړ دې موږ مسلمان کړی نشي وجه کار کوم مهانی وذالک الضحى او میهانه وای وې دا د زحا ټیم او د ضرورت موافق خبره او سلخانه کې خبره دا بلګره خو سلخانه دا نه وا کنه کپڑے بدل دین اغلی ولې وا به د ضرورت نه جنہ خبر نه کول ضرورت خبره کې نه کوله شي یا نبی صلی الله علیه وسلم دې لپاره تسلی بلدار اغلی و دا غوړه پریشان و ال تعریف وتویل چې زړه وره خاور پرېدن نو دیو ته مولا امر کړی دی پرېدن نه وجنه انا خو دې ورو نبی اسلام نه بس چې تا ول امر کړ دې مو نه امر دی نبی اسلام راووت دې سره خبرې کړې دي هغه به هغه ایمان راوړې سبحان الله پڑھی بھائی پڑھیے کر پڑھیے نبی اسلام محمد تیر شب خزینات کو پسلم علینا ہاں